زکه چا ک معبود باطل د الله سره برابر کو نو دام شرک او کفر دې اچ د پاسه کې به نو دا خو پاولا طریقې کفر او شرک دې وکذالک او دارنګ زین لکثیرن خیست کړي وړېرو ته منل مشرکین د مشرکانو نا قتل اولادهم نو دای به اولاد قتلولو دیو جن لونه به ژوندۍ خخول او دی ژوندۍ خخولو کې د دوی دوا ډلې وي یو ډلې بوي ان الملائکه بنات الله سبحانه فالحقوا البنات بالله تعالی فهو احق بها نعمان ابن المنذر په یو قوم لوټه چولې او اې د عربو دا طریقه و نور خصونه نو یو زور اور قبیله برا پاسه دا او کمزوري باندې حمله به وکا اغی به وجل لو دا غی زنانا او ماشومان به پقیت کې را وصل غلامان به کل او دا ایمال به راړو دا لوټه عمر د اسلام نمخ کې نو د قسم خوړو چې لور می پیدا کیږي ژوندۍ به خخو پس دا طریقه جوړه شو په عربو کې یو د قتل دا اولاد دغه اسباب چې تاسو واورېدل یو سبب دامو د چا چې بزامن لسو تورسیدل نو یو به پکې د خپل خدایانو په نوم ذبح کولو لکه د عبد المطلب مشهور کیسه دا چې د الله د حبیب والد دا پکې لسمو د اول د اسماعیل علیہ السلام دین بدل کړو نو دین نه مراد دین د اسماعیل علیہ السلام دی دا رب په دغه دینو نو هغه دین په دای ګډ ورډ کو یاد دین نه مراد غدین له وجبا یکون علیه چې الله دا لیکلیو چې دای په فدی وی لکه څنګه تاسو د فقہی کتابونو کې صاحبې نم وای چې او شر عام نه دی بلکې بعد خمسه او سقن بی او دا د نور جمهور مسلکم نه ای وای د لو فرض د دې حق ور کوي ورورو مسلمانانو کې کمې د هر خبرې راځي اوشر څوک نه ور کوي دا باران چې په وخت بند وي او چې ضرورت ني بارانو نه دا د دې وجه دا الله قسمه قسم فصلونه کوي خدا الله حق په کې څوک نه ور کوي په خوا ګور د دې مسلمانانو چې کوم وفات دي الله دې بخنه ورته وکي قبرونه دې د مغفرت نه ډکي هغه یې غوشر سکه چې دغه شان به بلو چې وکیدو نو دا غریبانان به د مسلمانانو دی پټول رات لل زنانا اوبه څنګه بولې فندو تا اوبه اوس چې لو سو کوي سو خو د خواله ورشي غلبت نه جوړ به کنځي تبای بالکل تا وی دا خلق برامات دی یو کلی بل کلی چې د لو موسم بشو دا به ګوره د وشر نه علاوه ورکولا هر مسلمان غریب به د غنمو پندو تړلو دا اوسم دا ګوره مشرانو لپته د لو پرزو کې و خلق دی پټو باندې ګرځي د غریبانان اوس دې سو کوس ګرځي ته لو چې کیږي چې ته مسو غریب کتلې دا با خیراتیو بیا بيدا سوکل چې کله به د غنم او رشه تیار شوا نو داسې مسلمانانو د خپل مسجد امام ته وی یاره تل کړاو کا اپر خپل لاسو د الله حق جدا کا وربل ذمہواری په ورغاړه وکوسم هغه خلک ژوند دي چې له پته ده چې د مسجد امام به راوستو او ست کيوس اډو شر ورکای نه اکه ورکای نو شاله ورکای چې ټول کال ور سره ګورو نه کوي دا وای وای دا زمو پکاري اکور کی زنانه هغه چاله ور کوي و ير کسو راځي نه هغه چاله ور کی چې ټول کال فکور کی ور سره خدمت کوي نو شر په خدمت کې ورکو نو شر چې خدمت کې ورکو تاسو شروع زکات چې خدمت کې ورکو یو سړی د دې رغټو خلکو په اجره کې غریب خادم او نوما ورته ورته ته بال بجدار په دې تنخواه دی گزاره کی نو مال زکات کې کور برابر راي څه پوښتنه په خبره باندې ادا خاص کر د قبایلو طریقه مونږ چې تکیو د رمضان بوشنو یره مو امام نشته مو له امام راکه امام مسوج او یو خو سر سایه او تختو لګا دای دا سر سایه دې لپاره ورکای چې کاله پورې وزمو سي ورته خپل ځان گواهی کوي او امام خو سر سایه او تختو لګا دا سرسایه دې لپاره فوجرت کې ورکه چې تربل کال پورې وو زموږ سي کله بلوي اختر نه پس راغل یره امام پکار دی امام مسل په یو سرمن یو تختو دې کنه پای نو چې سرمن دې قرباني امام ته فوجرت کې ورکا نو قرباني یو شو اګه تاسو دې کې چې سالالي کې نو بیا خبر نه کنه پای و یو ناراض سره د مون په پلي خلک کړي هم مون پلي چې ولا وای و یو ناراض سره سړي مون په لوی استول بوتل غچو کتل دې حکار نه کوي نو ولې وی وراثت چې هیڅ کیدای او صاحب یا مراد دا غوړوي دا په کې تاوان دی دور لوی ستې چې دا غس شوی په شي په خبره پاتې ته دور حوصله ګوره کړې چې څه خو کیږي کنه وای کټول لی چې یو خبره خدر لې یادې یاو اے دې پر وګورئ قران ګوره دا چې کتاب دی الله و یا سام کړي وي قسم دی او عالم او غیر عالم په یو شانتی پوي خو بشر ته دي چې غوخ وي ولې خې کنه اپ دې دومره درس کې ټول غوږ سره دي شي کیږي اله بکې دي چې لیکل کوي او دی وای لیکل نو کوم وای نه منم نو بای کافی او قلم نیو نه دی د دې لپاره چې مال وای چې دا دی را سره خو لیکي نه ها بای ګره وګوره ګره دوست لیکل کړی ته وګوره کله کله خیر ته وګوره اوس ما دې یاد کې شوې وګوره د خیر دا فرق درته دا پرونه پرونه په د سورزو نه چې تر لیکلي کافی راوستي خپل امزان سره لیکلي خوشې په خبره باندې او یوځه کې خلکو پکې سوري جوړ کړو ګرمۍ کې خلک کې ناشته نو چې چا بس اخبار مخبار کتو پر خو به غل نه وي پر خو نو یو سړي رسول نه هغه لوی وای دي ته نه پریزونو یا اخبار راړو هغه لري پویدنه ولټې نیولې دا یو چا ته پوسو کوي بابا څنګه حال له ورته ما تاسو په کوټو له دنیا ګړ پړدا دا ماغه شی کاپی دی ولي ا دنیا ټول ګړ پړدا بای سو خو لیکه کنه ګوره کټول نینو یو خو یاد وکنه کچا یوم یاد کا وینه حرام کړي دا زموږ د دنیا او د آخرت فائدہ ده از دې په خوراک کې نقصان ده اوس دې رستو آیات کې هغه محرمات ذکر کړي چې هغه ته حرمت قهري وای الله په غضب کې راغله او س قومونو نه خفشوي نو باز حلال سيزونه په قهرن دې کې مشیت نس مراد دی امام ابن کثیر رحمه الله وای ای وای کده دای مشیت شرعیه مراد ده یو د الله مشیت شرعیه ده ناغه خود دای نه منتفی ده او هغه دای نه نفی ده ټول انبیاء او د شرک نفي کړي سوره انبیاء 25م آیات ده سوره زخرف 15م سلوي ختم ده او سوره نحل شپږ دیر شم نه پدې یو توجیه سو پوښو بای نو دا چې خو خو خدا لیکلی دي او کته ځان له جواز جوړې نو دا ناروا دي نو دا چې خبره به کافر کولی یره شرک مو کړي وای دا چې به خو خوا یره که خو خو نو مونږ به دا چې نه وکړي سوچ کوي آیات ته ګور مشرکان دلیل نیو د مشیت وایستا دلیل دلیل نه دی دا الله دلیل غالب دی ځکه تا ته د توحید حکم کړي او ته د شرک نه منې کړي مذکر تم حلم وی مؤنث تم وی تسنیه او جمع تم د یو شان ته لفظ ده بعض اهل نجد دی کی حلم ما حلم ما حلم مو حلم بی وی علامی ور سرا سکی لگئی او قران د اهل حجاز په لغت راغله دیو جن هر ځای کې ک جمعي ک مفردي نو یو شان ته جمله ذکر یو شان ته لفظ ذکر کای والقائلین لاخوانهم هلم الینا د سوره احزاب آیات د تلسم ځان سره لیکای او کعب الاحبار قول امام قرطبي ذکر کړي وای تورات شریف د دین شورو دا 100 یوصل یو پنځو سمات چې کوم مضمون ذکر کړي نو دغه مزامین د تورات افتتاح وا یا ګور هغه مفهوم د آیات سره یعنی دې حرام کړی چې اس شی بن شری کوي و نا غټا مړې ژوندې وبالوالدین احسانا او د مور پلار سره بخسلو کوي نګور دینه مفهوم سره د مور پلار نا فرمانی حرام کړی اتقبل د دنیا کار لزی یا تبلیغ لزی نو د مور پلار اجازت به ضروری وي اکه دې خفای کو خوشاله ور په خبر ازان پوي وای یو داسې چې مثال په تو تبلیغ زموږ د ټولو دین کار دی نو که تاسو خوشاله مدر لوام کپلار مور خوشحال دی که خفری او تبلیغ کې بوزي نو ما د اخرت بوج په ځان راوستو نه الا بزی چې مور پلار خوشاله وي اکا غي وي نه بزی نو نه بزی کپوی نه شوي په مسله باندې وبال وادا سنور د دین کارونه دي چې فائه جهاد دي او چې فرض عین نه دي او فرض کفایه دي نو د مور خپل ارضی اجازه نه بغیر بنځي عدالت مفسرین لیکلی وای دام دا اولاد وجلی چې د دین نه د محروم کو او دنیوي علوم پکې او ته سبا بسخري ناغه ډاکټر او انجینر شو خو د ایمان او د مزنه خبر نه لې وې دا د اولاد یو خطرناک قتل لې ځکه چې چا ماشوم بچي قتل کو نو تاسو له مخ کې مسله حدیثو کې را روانه ده مد علماء او فتوا دا چې د کافر او ماشومان بم اور جنت ته شي خو چې تالوي بچي دي او هغه د ایمان او د دین خبر نه دي الا بالحق مگر د قانون شری مطابق ا قانون شری سره اقتصاصا اسلامی حکومت قتل یا یو سره شادي شد ده او د بدکاری او کا سرور گواهانو په دستور ګدلیدو گواهیو کا نو دیبر جم کول شي ਸੰسار وای ادریما وجدارا اے یو سړی دی مسلمان دی خدای وی زب خلیفہ ل زکات نور کوم ابو بکر رضی الله عنه مانعین زکات سره د قتال حکم قتال کې خامخا قتل راځي دارنګ صحیح حدیث د مسلم شریف کې راغلی اے مسلمانان دي او دو خلیفګانو تبعات شو یو خلیفہ جوړ دی اې د ټولو مسلمانانو یو خلیفہ جوړ دی او بل سره خلکو بیعت شروع کو دای مسلمانان ټکړي کول غواړي نو الله حبیب وی فقتلوا الاخر منهما اخرنه پکې را سره وهي او دې قتل کوي مسلمانانو ته وي څه پوښوي په خبره نو دا هغه مختلف زایونو چې الا بالحق کم ځای کې چې قران او سنت کې ثابت ده نو دې توي الا بالحق موجن نفس هغه چې الله دا هغه وجل حرام کړی دي الا بالحق مگر په قانون شرعي سره نو بعضی طالبان او خاندي د دې خندا وجه دای چې دې زما د زړه د ما فی الضمیر اظهار کوي چې دا غنی فلانه یاد کو وګور د غیب داوی مکوي ښا دا د طالبانو د لاس را ډېر کارونه رواني یو مثلا قران بیانو موږ د قران د قبل څخه بیانو اتا په قبل سو کروي چې جوړ فلانه یاد دی په دې خو مور سو شرمول کنه ابای یو په لوی په غیب سوګ نه پويږي بل په د غیب داوي کوي سوګ سوې ګرباجو خان دي دو سوګ مخه لکړې چې دا جوړ فلانه یادای ابای په دې خبرو ګور ټول اسلام ته نقصان رسی څه خبره چې کیږي نو جاړوي دا مال وای نو موږ دا ذکرې ولا مسوک کتلې وای دا فلانی لوي کله جنت غایات نظام مال وای دا عذاب غیله به بل سوک کتلې بس به غپا یو چټی نه رااله څه پوښوي په خبر هر آیات وای چې مال وای اسوک څه خبره کوي نو دا هغه ته د هغه ما فی ضمیر نه خبرې دي سوي چې تا او خان دل د ول خارج کې څوک جوړ کړي بیا بل لم پټ غونتی وای وای دا غفلانه یادې دا غبل له وای نو مسلمانانو سب په اتفاق دی او نور به اتفاق نصیب شو خو شي په خبره واره ډېر کار غوړې دې پر قرآن لناسي کار جوړ کړي روانه وایې ما د الله یې رزل کې راولې خپل دې او بل پل پر دې خو خبر دا سمکا و چې چرته قبر دې په خراب نشي اگر ځنی وخت په یو خراب خبره کورونه روان شي قتلونه ته د پښتنو جوړ شي نو استاد خبره سمرا زرغونی او کې او د دې ټولو وت پرست قیامت ذمہواره تماما یا مفعول له دې ځکه منصوب دی یا مصدر دی املا او مامن به الرحمن کی وای د اتینا د فار تماما سده وای دا اتینا په معنا د اتمم نا معنا دا کلمه مفعول مطلق من غیر لفظه وی او هغه وطن سمره با برکت دی چې قران پکې نازل شوه چې هغه حرمین شریفین دی مکه مکرمه ده او مدینه منوره ده دیو جنال سه یو جمله زې په زې لیکلی وې د وحید نزول زې لراغ لک سوچ کوا دا باغز مکه قدمونه کې دي چې قران په نازل شوه په باطلی طریقې په دې استدلال کړي مخکې در لتیر سمره چې گمراه فرقې دي نو دا گمراه شوی د سوء الفهم د وجن دي د دې دوی به جملې نه دی دلیل نيسي او کسبت فی مانها خیرا اې د معتزله او مسلک دی وای چا چې په حالت دی ایمان کې عمل د خیر نکو نو دا ایمان د تفایده نو ور کوي او دیبا میشه په اور کی وی او وای مرتکب د کبیره عام په اور کی همیشه وی او د اهل سنت والجماعت مسلک دار یک د چاتشی ایمان دی او د سر عمل ور سره نشتا نو دلک الله د دغه سزا ورکی خو همیشه اور د د پار نشتا سوک پوښوي دی په قول باندې ادي آیات کې د ځان باطل تفسیر کړي وي ګور دلته وای فائدہ ورن کیو نفس ایمان داغ چې مخکې نه ایمان نو وروړي او په ایمان کې نیکی نه دکړي نو چې نیکی نه دکړي دلته فائدہ ورن کی یو جواب د دوی د دې خبره دار امام ابن کثیر رحمه الله وای وګوره دوه خبرې دی آیات کې نور د مغرب نه مثال پتور روختو یا د قیامت غن خیراله چې بیا د توبې دروازه بنديږي نو دغه وخت کې چې چا ایمان نه دروړې نو ایمان منظور نه دی زړه کې عقیده نشتا او کسبت فی ایمانها خیرا اقرار پکینو ها د دوا ذکر کل ذکر ایمان نافع کې دوا دوا امرین دی یو د زړه عقیده بل د جب اقرار او اسلام پریخه سوګ دی او شرک او بدعت پس روان دی او سوګ د بل پس وکانو شیعا دی دی مختلف ډلې لست منهم فی شیء لست منهم فی شیء نیت د دوینه پس شي کې ابي وتا سنوي تپوس نکي د تفرق او د ډلبازو ګور دور د رحم او د کرم خاوند دې زموږ استاد رب یو نیکي یو پلس بدلی ور کوي اګونا چې سمر دنو اغه عمر دا دې کې قران یو عجیب خبر او کا توجه ولا دا سیندری ویلي چې چا نیکی او کا نو دل بلس بدلی وی وی نیکی او کا او ځان سره خیرت پورې رو رسولا سور سور خبرې په دې آیات کې را لې مز دیو کو نو ستا مز چې ورسه خیرت لا نو الا بد دی او پلس بدلی وی سار نن ما خام پورې قران تناستی وجدانی کی ور پورې کې خیرت تا کله ګره سړې دا سکارونو کې چې ټولې نیکي تبا کې ټول مری خیراتونه کړی خلق له خوراکونه سکاکونه ور کړی ورپسې من او ازا شورو کل بادنې شورو کې نزان سره یو رکدل ته پرې خو کله ګورې نیکی سړې سی ځان سره یو نسی دیو جن باز خلک حاجیانو له نصیحت کوي وای حج خو مو کو او چې ایرپورټ نه به ورپوري کوي کنه کله ال تفاتی شي کلی لسرا نه دی دغه قران ته خو کې ناستو اوس کا اوس با فائدہ دای چې دا و تر خیرت پورې ورسو کنا یادا سکارونه موکل چې ارس مزایا برباد کل نو قران ګور نیکی دیو که خو غمه در سره پیدا کو اے مال دیو غټو غلار کې در نغلو واغستنو بچی به دي سخري دا خو فائدہ لور کوي چې تا بچو پورې رورو سونو نیکای دی ډېری کړي خود اخرت پورې ونرسې دي او دلته دې سایه کې زبادنې کې ریاکاری کې شرک کې نور داسې کارونه کې چې غټول نه کوي د تباہ او برباد کې اگر یو سړی ګناه وکا نو کتوبه وست نو ځان سره خو یو نړه دا چې ګناه وکا او توبه وی نست نو ځان سره خیرت لې وړه اگر دا عوام هم کله وي و یرا خپل سه تبا برباد کل اوای کله یو سړی شل کال خدمت کړي خدا سے کارونه شروع کړ چې د شلو کالو ارسه فیورس کل فیورز تبا او برباد کل الله دې د نیکو اعمالو توفیق مرا کی او د دې نیکو اعمالو حفاظت دې ملاو کی الا علیها مگر بوج به پدوی ولا تزرو او نشی پور تکول وازرت یو بوج پور تکونکه وزر او خراب بوج د بلچا د ارچا و پرز د قیامت په خپل خپل سروي بچی د والدین او والدین د بچونا خزه د خاون او خاون د خزینا اس قسم بوج پور تکول نشی دې لپاره چې امتحان والی تاسو په هغه سکه چې تاسو له درکړی دي الله ګوري دې سړی له می طاقت ورکړي د دلاسو کې ډنډه دا او لخکری دي دا زما د حکم مطابق استعمالي او کنه زما د حکم مخالف دا په نزول کې او کم سلوي ختم نه او د دې درې مقاصد دي یو نفی دا غدواړو اقسام د شرک دا شرک اعتقادی او فعلی او دې کې دیو دولس قومونو د هلاکت او تباہی ذکر کړي دیو دولس قومونو د هلاکت او تباہی ذکر کړي دې کې قران ته ترغیب دې دي سورته مبارکه کې الله وی قسم دې زبد امتونو نه تپوس کوم او د دې د پیغمبرانو نه تپوس وکوم اگر قران کې دوه قسم آیاتونه راغلي دي سوره رحمان کې وای آیات ځان سره ولي کوي او کم سلوختم عدل توي فلنسالن الذين ارسل اليهم ولنسالن المرسلين اوبای پوه شو اشکال باندې نو د دې علماو مختلف جوابونه کړي یو دا چې د قوم نه د اعمالو تپوس من کیږي ځکه خو لیکلي کنه ملائکه چې د مزو کو او د مز نه لیکړي او دا ته د دې دین نه کوم خبرې اړولې وي دویم جواب دا د سوال کلا لاجل الاسترشاد والاستفاده وی تپوس کې ځان پوهې چې دا کار د کړه کني د کړه او کلوی د پار د رټنی او د سپکوالی نو دې د هغه د مختلفو اوقاتو خبر ورکړي په بازي کې به تپوس کیږي نو د هغه خبره ورکړي په بازي اوقاتو کې به تپوس نوي یا امام قرطبي او جواب دام کړي وای نفي د سوال هغه وخت کې چې ورته وردن نشي چې ورته وردن نشو بیا ته پوزونه نشتا او اعمال ګرته درنیږي په اخلاص او په سوچ او فکر باندې تاسو ګورئ د هر چا عمل به یو شان دی ني اے روزه دا اوسو نو چا ټول رس په خوب کې تیر کا او چا ټول رس په قران کې تیر کا او چا ټول رز په خرصول او غستو کې تیر کا او چا ټول رز نظر او خل غلط استعمال کا او روجه تیر کا ایمان سره وای دا روجه ویو شانتي وزن وی تاسو دې درس له مونږ ناسیو نو تاسو دا درس به فرض د قیامت تلی ورسوک پکې ودل اسوک پکې ویخ ده او چا پورا خبر از دکا اچا په لاسو کې یو خبر از دکا او نور از دن کې نو دې ټول به یو شانتي وزن وي مزده سوک پکې راغله او ګرځي پکې او سوک بالکل متوجه ده نو عمل بسی تللیکی خو وزن به جدا جدا وی نه وای تراویح څوک کوي نو بس سمدسي الله اکبر سره الله اکبر وکړو اس پکې ناشته نو چې امام رکعات لسلو دیم زر زر رکو لورغه نو چې تراویح تری یو مر وای کې جدا جدا وای نو دا اعمال بتل لکیږي نو کلمه د ثم خود تراخی د پار راضی د دین خدا سے معلومیږي ظاهرا چې ملائکو ته د سجدي حکم شو چې آدم علیه السلام لو کوي دا د دین پس چې مونږ پیدا شویو او مونږ ته شکلونه مرا کړی شویو حالان کې خبره خدا سے نه ده دا ګوره اوچته درجه د ستاسو د پیدا کولو د شکل ور کولو نا زکای ته سجده دای د علم د وجه نشوي وا وعلم آدم الاسماء الله آدم علیہ السلام ته د سجدونو نمونه ورکړو دا د سجده د پیدا کولو د صورت د وجه ننوا امخ کی ګوره سوره فاتحه کی تاسو د صراط مستقیم معناګان زده کړی وی ګوره د ایمان په لار کې شیطان ناس کی سپریزینا او د قران لار کې ناس دی وی سوګ د الله کتاب زده نکی او د الله د حبیب د سنت په لار کې ناس وی چې سوګ سنت باندې عملو نکی پرې چې پرواز هر ستباشي صحابي وای صبر رضی الله عنه وای ما د رسول الله علیه السلام نوري دلی ای فرمایل وای شیطان بنی آدم ته د خیر پټول لارو کې کینی هیڅ مسلمانی کې نو دی ورته لار کې ناشتي وای ته مسلمانې او د پلار نیک دین دی پریزي ولې نه پوي نو دینا فرمانیو کی مسلمان شي بیا ورته کینی د هجرت په لار کې وای ته ودا تیار کور پریزي او دا تیار دکان او کارخانه پریزي او مهاجر خدا سی وی تش اسمان دلان دی وی او زمکه د فاسوی نکور شتا ند معیشت ساز باب شتا نبی اور تکینی پلار د جهاد کې نو دی به تر مرګ د دنیا نه اوسګار نشي نیکو کې به سستی پکې راولم او ګناهونو کې به اخته کوم ور شیطان د سلورو طرفونو نه حمله کوي شقیق رحم الله مشهور تابعی تیر شوه دی وی هر سبا نی مگر شیطان را ته د سلورو طرفونو راشي بیا د دې خي طرف نه راشي سناګانې کې وي ګور سمره منځونه دي کړی اسور او روجي دي نیولي او دا سمره تلاوتونه کې زور توام والعاقبت للمتقین الله او یخیری د کامیابی انجام د تقوا دارو د پاره ده د بیا د دې ګس طرف نراشی من هاد دی جنت نه مضمومن چې تا ته بدرت ویلې شوې دي مدحورن رټلې شوې لمن خامخا غسوک تبعک منهم چې روان شو د تاپس منهم د دی بنی آدمنا لامل ان جهنم خامخا ډک بکم جهنم منکم اجمعین د تاسو ټولنا پټوي ستاسو عورتنا وریشا او دا زینت دې دګورا مخکې وې شیطان دشمن دې دې ګور انسان به پر دې کوي ور مشرکان ته دا خبر خپل کړي وا بربن توافونه به کول الله کور کې لکه مخکې در لداغي ذکر تیر شوه یا د الله یرا د تلباس التقوا وای یا حیا د تلباس التقوا وای یا علماء لیکلی لباس التقوا د جنگ جامې دي لکه کفار سره مسلمانان جنگ کوي اپا خوا ګورز غری وی ور آیات سوې وای پیریان او شیطان تاسو ویني او تاسو یې نویني اوس ګور پیریانو بابا هر کلی کې پیریانو بابا یا وای خلکو نه پیریانو باس نو بس چې څوک بیمار شي نو چې لړ شي ولې پتا پیریان او ای ګورا سپک اندوان دی ابای او ای سپک لاند دی او یو دو پکې ماشومان دی نو الله وی نیوی نه اجازه د کوم ځای ولید او بای او د دبا باندې کړه قران په باندې تاسو لوا تاسو ټول مسلمانانو چې شیطان پیریان لیدلی دا د کوم ځای ولید وګوره دا دروغ وای دا خو یې پتا باندې را پیریان دی او دو پکې ماشومان دی دا ولې وځي دا ماشومان دی ماشوم چې در پسې شو دا سه پاسانه دی نه پری دل وی او ځل قرآنی ا پیسې مې در نواغه چې خدا سه پاسانه دی ماشوم پریزی نه چې سود ټولو پیسو نه بیغمه شوی نه من حيث لا ترونهم د هغه زین چې تاسو یې وینینا ان جعلنا الشیاطین اولیاء یو جن ګورا اته سو ګورې یو ډاکټر له چې سګلاړ شي نو چې بیمار له تسلی ورکی خلک هغه له وی چې ته ختم نه الګ غل خیره کوي کنه کوي ولا او یرا الله دې فلانه ډاکټر تبا کوي بیمار ولا لاړ د تسلی په ځای لوي چې ختم شنو مال رااله غم ور سر نور سی واکو ادي په لګور یو سره وهمونو په مخ کړه یا پیریان د سره رښتل نه نو چې لاړو نو دی ولوي پتا خوشل پیریان ناس نورم په غم ککړ کو دلم لکه خیره پکار دی هواي اے څوک د لغه یو خو پیریانو مریانو ول ځان جوړوي ما اکه څوک راغی ولې تا دل چاویلی چې پتا پیریان زایت الکرسی وایا او دا وظیفه کو پیریان نشه ګور غم دې دل لري کو اګه ته ولې ته خو یې کابو را نیولې نو بس غریب دې نورم په پریشانو کې واچو اسلام دا دی چې د خلکو پریشانی لري کاوه ک درنوي ولا اوبای دا مسله د حدیث کې راغلی یو سړی لاړې بیمار دی کته لا پته لګي چې د درنګ سات مړکی غړو ولا غټکا ځکه ستاده تسلی غله فائدہ ور کوي ستا په تسلی نیټه نه بدلی خو ته ولته څه شي روغ را مټې ته خو خې د د شریعت خدا حکم دی چې تعالی یو پاو من غم وروړې تا ول دو من کو چې پتا خو پیریان ني او یره دا وې تاسو له zarar رسول اوس مفریزینا یو خدام په واچو او وظیفه ولو خیا او دا چې درس کوي خپل ځانونه عند کل مسجد اے فی وقت کل سجود عند کل مسجد معنا سوا فی کل وقت سجود فی کل مکان سجود درس کوي خپل ځانونه په وخت د هر سجدي کې اے الله لو درېږي او مالک او خالق لو درېږي وګوره صفا سوتره جامو کې ودرېګا دیو جن زمو فقها کرام وای وای د کاروبار په غندو جامو کې چې بوی تیزی نو دې کې مز مکروه ده اکم جامو کې چې ته مخلوق روان دي شرمېږي نو خالق لپاره کې څنګه ودرېږي لکه د بعض خلکو عادت دی جان ماز چې غرزي نو جمعات لې راړي اټو پي چې بالکل غرزي وي غرزو مې سره کور کې وي وي چې جمعات کې کېده نو پدا چې ټوپۍ کې د خلکو مخ کې ودرې یادا چې ټوپۍ پیدا کړی چې هغه د کاغذ دی یا د نور سری نو مسله دا چې په کوم شي کې مخلوق له شرمېږي نو خالق له پکې څنګه ودرېږي خې خکل صفا سوتر جامې نیوی ځکه که جامو نه بویزی نو ګور ملائک مسجد کې راجم یې لم تکلیف ده او مسلمانانو لم تکلیف ده دیو جن حکم داو چې ګور جمعات کې بازارر نه رسه کچوګه دی خوړه نو ستا سه شی استعمال ک چې بوی در نه نزي کچا پیاز دی خوړل دې زمانه طالب پیاز جمعات کې کی دی وای پیاز جراړي نو کوم دی کې کیږي اوس به تاسو ټولو کې چاله پته یې چې پیاز چا چا جومات کې خیا پای اوګه جومات کې نو چې وای خره ماته د جومات کې ورلاړه لغه مشران تاسو نه ماوي په خوا بجلی نه وا او چې دیوه به بلول نو د شړشم او تیل به پکې بلول د خاورونه چې بوی جومات کې را نشي وګوره صفا سوترا جامو کې دې سړی الله له ودرېږي صفا سوترا جامې دې مزل راځي امام هم کده نو دې دې صفا سوترا جامې ساتي باز امام هم سوي خیرن میرن بیا پای ته خو ټول خلکو لا مسکه جامې صفا کار سړی دې صفا سوترا جامې دې ځکه ته مالک له ودرېږي اګوره جامع اوسم باز خلک داسې وي باز زنانا او د نارینه او د فی خاص کر زنانو کې ډېری وير شین رنگ په مون خن راځي ټکر مو سو کوئی تور رنگ را باندې خن راځي اسو کوئی سور رنگ خن راځي وای موږ چې سپین رنگ یا فلانه رنگ جامع استعمال کړی ټکر مو مونږ وګوره الله او رسول نه دي بندي کړی د ځان نه دین سره جوړه شین رنگ یا سور رنگ یا زیړ رنگ چې الله او رسول نه دي بند کړي نو ته د ځان اصل حرام او حلال جوړه د حرام او حلال اختیار خو بل چا سره نشتا او فرمای سوق دې چې حرام کړی دي د زینت جامع د الله اخرج لعباده ځکه دې برب سره اوس خبرې کوي تاسو ګورئ د دنیا یو بادشاہ سره څوک ملاقات کوي نو مخ کې لباس او هيئت ورته بدل کی مسکه د چا سره خبرې دي د الله سره وګوره مستحب دي خپل جامې دي وی مناسبت او لګوا ای وای کوم صفات دي چې انسان به په د کمال مرتبه تر شیغه ته تهذیب الاخلاق وای نو شیخ رحمت الله علیه به فرمایل وای ګور په تهذیب الاخلاق چا یو جل چا سو سو جلدونه کتابونه لیکلي چې کوم صفات وای چې انسان کې اغراشي نو دا به کامل انساني وی الله غټول په دی یو آیات کې جمع کړي دی یو آیات کې صدیق صفاتونه دي دا چې پچا کی وی نو دا به کامل انسان وی یو پاغه کې عفت او پاک دامنی دا اے پچا ظلم نکای د چا په جان د چا په مال د چا په حیا حمله نکای د حلم او د صبر خاون نه او دریم صفت د شجاعت ادای ذکر کو پدې کې وان تشریک بالله مالم ينزل به سلطانا شرک سبب د بوزدلې مؤمن یو د الله نه یریږي بھائی اے په الله غ خبره نوایي چې تاسو په پويږئ سو صفات شو ها څوک به وای بای ور سلور صفاتونه چې انسان کرال علی وجه الکمال نو دا کامل انسان دی یو پاک دامن دی بی حیاون لری دی او دویم پکې صبر او حلم دی اے دا کشران به مشران ته وای پتا سو د لعنتی تاسو زموږ نمخ کې دی اور تر اغلی نو غلط مشران به کشران ته وای پتا سو د لعنت وی تاسو مونږ په سرالای حتا اذا دارکو فیها تر دی چې راجم بشیدای په دی اور کې جميعا غن قالت اخراهم او بوئی کشران د دوین لی اولاهم په حق د مشرانو کې اے کشران به مشرانو ته وای د مشرانو په حق کې بوئی ربنا ها اولای اے زمونږ رب داغ کسان دی دا غلط مشران دی ادولونا چې مونږه گمراهان کړیو خو چې دې دومره ډلې له وګوري نو او یره که زه په سمه نه وې نو دا دور را پسې به ولیو تاسو پښتانه یو ډېر خط دغه کوي وای پیر نالو یې خو موریدان یې لوزي او وای دا لوتو لغو تیار کړي دله وځکه دوګنه سزا وي حدیث د بخاری شریف کې دا سه راغلی سوچ کوي کله چې مؤمنان د اور نه خلاص شي یو پولیس رات هغه د شپای به خلق ورتي شي مؤمن به په ورپور شي او کافر به د پولیس رات نه پړمخ رو غرزي کی نو د دې پولیس رات نه اپل یو بل پل پمند جنت او دور کې اوبای سره یو بل پل ده نو دا مؤمنان بال تر ایثار کی دی مؤمنان خپل منس کې چې څومره ظلمونه کړی دي نو دا غي بدلی بواغستې شي حتا اذا حزبوا ونقوا کله چې خصیخ کلی پاک شي نو دایته به حکم شي چې جنت ته وردن نشي کچری الله مونږ ته هدایت نه وکړي او توفیق نه ورا کړي وګوره څوک چې پني کلار دي دا ګوره د الله مدد او نصرت دي ایمان سره وایي کله الله توفیق نه وي نو موږ استاد غونته چې د ګناهونو عیبونو نه ډکیو د قران د ناس ته قابل یو دا خدای الله رحم دې چې موږ خپل کتاب لکینو لیو کوم شی چې مفتو کې ملاو شي هغه ته میراث وي نه نه خلاو ته نه پستړې شوی خو بس وک مړ شو تعالی پکې برخه پاتې شو میراث مف مال ته وي بے کړه وا بے خلی راغ نو دا جنت هم د الله فرحم بے کړه و ملاو شو ندی ته پدی اعتبار باندې میراث وي دا اعمال ورته سي دي په لوګره لکه اولاد ورکول وال سوق دي حقیقتا نه سوق ورکای خدا واد ورتا چتا نکای شریو کا یو سبب ظاهر دے رزق ورکول والا سوک دے او تا ظاهرا سے کاروبار شروع کړي دا ورته یو سبب جوړ دی ورنه ورکول علی سوق دی نو دی اعمال ته نسبت په اعتبار د سببیت کو او مسائل الرازی کی امام رازی رحم الله او دریم جواب دام ذکر کړي وای رحمت سبب د دخول د جنت دی او اعمال سبب د درجات د جنت دی څه پوښوي په خبره اے جنت لبا یو سړی ور دن نکی دا الله پر رحمت او درجه و پکې په اعمال وی ګور دا یو ډېر وزندار قول دی جنت له ور دن نشوي او چې څومره د اعمال خدي دومره بدرجي وی ونادا اصحاب الجنت आवाज باور کی جنت والا اې دی اوس خلو کې چاته امر دی یا خو هغه جنتیانو ته امر دی خو سب جنت تور دن نشوي ایک جنتیانو ته امر شي نو ای خاصم جنت تور دن نشوي نو بیا سمانا د ادخل الجنه یعنی دومو فی الجنه وای دینه مراد هغه متعارف اورز ده چې د نور د خاتون ډوبېدو پوری وی او الله خو په یو کونم دار څخه پیدا کولې شول پشپګ رزي کې ولې پیدا کل نو دی کې یو حکمت چې زموږ عقل غي تن رسیږي او الله دا غي ذکر نه فرمایله ها وګوره ورا سو شو دې سره وشول کنه ټول سړي دا پکې نشمیره یا او یو ساده سره د ځان نشمیرو لو اول نه ویلي چې وو برګری چې وو شو وو ایو هغه شپک دی یو راکې کپ دی وګوره دا موږ د اهل سنت والجماعت عقیده دا دا الله د علم په اعتبار هر ځای موجود دی خود ذات په اعتبار کما یلیق بشانه استوا علی العرش وای تپوس در نه کوي د روح بارکه نو حبیب اور توایا روح من امر ربی دے وګور یو بدن دے دا د خلق د قبیله نه دے یو روح دے دا د امر د قبیله نه دے اسو پوښوي په دا والتا خبر اساني وګور مثال کې ذکر کې څنګه ده لکه تا یو کارخانه قائم کاو مشینری د پکې خټول مشینری منجمد ده د بجلی کرن چې دی ورکو نو ټول په حرکت کې راغی نګور دغه دغه مثال د خلقو او د الله حکم شو ننور په حرکت کې راغی سپګمۍ په حرکت کې رااله انسان په حرکت کې راغی نو دا اعتداء د توس د نبی مرتبه غواړي سپوږ شوي په خبره حدیث دا ابو داود شریف کې راغلی عبد الله ابن مغفل رضی الله عنه بچی ته وګنی او هغه وی الله چې جنت ته می وردن نه کی هغه خي طرف ته غسپینه بنگله براکه نا ورته بچی دعا غواړه الله په دعا کې اعتداء نه خوخی پس خو جنت ته وغواړه چې ملاو شو ارسه بدر ته ملاو شي نګور داسې مرتبه غواړي چې هغه تا د پر اعتداد هم دا او چې وزړي د ځان نزبر غو شیخ جوړ کړي وای الله ابو جهل بخنه وکي هبای یا الله فرعون وبخي حضور کې نرم راغله اهل الملکري وای د کفر خطر را هبای الله وی زو اور تلګم دا اعتدا دا د دې اعتدا او اعتدا دې تم وی الکه د شعرونو غنته کافیه بندي دي جوړ کړي دعا په ساده الفاظو کې د الله رب العزت نو واړه یا یو سړی وی الله ما په اسمان لخیږي نو دا د اعتدا نه دا یا بچي غواړي خو واده نه نه کړي هغه نه به نه کړی وی الله زموږه غنم خو ډیر راغو کې د دې ته اعتدا وایي مختلف صورتونه علما او ذکر کړی دي د اعتدا ورسوک د پیغمبرانو مرتبه ته نشي رسیدې موږ سره حافظ قران او څو کال مدرس و دا والد سے و ساده غوندي الله دې وبخي کمړي ټول مسلمانانو سره او د مدرسې خادم مو ساده سره نو چله او لګول تبلیغ ډېر خوند دی ولا ورکو نو هغه زوی خاندل وی را لوي بچی په درې مینور ولګولې وی صحابي برانه جوړ شي خبره وایي وګوره څوک د صحابه او د انبیا او مرتبه ته نشي رسیدي انه لا يحب المعتدين بیشک الله مینا نساتی د زیاتی کون کو سرا وصلی الله تعالی علی خیر خلقی محمد علیه و اصحابہ اجمعین الہ العالمین زمون د ټول خاتمه په ایمان کې یا رب خاتمه مو په ایمان کې الہ العالمین د قران د فهم د علم د علم نافع د پاره او د علم عمل د پاره زموږ د ټولو سینې الہ العالمین قران زه الہ العالمین زموږ د ټولو خاتمه په ایمان کې او الله د خراب خاتمه نمو په خپل حفاظت کې وساته یا الہ العالمین مونږ ته زموږ والدین او ته مشایخ او ته اصول فروع او ته مړو ژوندو حاضرین او غایبین او ته الہ العالمین واړه او لوی ګناهونه معاف کړي یا رب العالمین سمر بیماران دی او د مرګری طالب العلم شټم راکو یو لوی عالم وی بیمار دی الله ټول بیمارانو ته شفاء کامل عاجل ور نصیب کړي او خصوصا کم د دین خادمان دي استاد کتاب خادمان دي الله په عمرونو کې خیر او برکات واچي او الله د هر قسمه بیمارو آفتونو نه اوساته یا رب کریمه د کوم مسلمانانو اولاد ني نیکمل صالح اولاد ول ورکه او د چا اولاد وی الله د والدینو د سترګو یخواله جوړ کړي یا رب کریمه کوم مسلمانانو دشمنی طرف غنۍ دي په محبت او دوستۍ باندې الله بدلې کړي الله دا دشمنی د مسلمانانو په دوستۍ بدلې کړي الله بی ګناه بندیوان د بند را خلاص کړي الله زموږ د ملک او ټول اسلامي ملکونو کې خیر عافیت راولي او څومره خبرې د پریشانای دي دینی او دنیوي الله دا ټول پریشانای په خپل رحم او کرم باندې لري کې یا رب کریم زموږ دا درس او نور زایونو کې چې درسونه شروع دي یاد دین نور شوبی دی الله قائم او دائم او ساتي او په خیر عافیت الله اختتام ته ورسه الله دا سمره طلبا دی طالبات دی عوام رونه دی او د سارن ناس دی الله ټول نبا عمل عالمان او عالمات جوړ کې الله دې ټول د سارن استا کتاب تناس دی روزه پخلا او لاسونه در نغړولی الله د دې ټول زمونږ د دوی دینی دنیوي حاجتونه تر سره کړي الله د دوی زمونږ دینی دنیوي پریشانای رب کریم ختم کړي الله د هر زی شر د شر نه مو ساتي د هر ظالم د ظلم نه مو ساتي د هر حسدی د حسد نه مو ساتي باران د بار دعا وړي الله د خیر عافیت بقدر ضرورت باران په مور وره الله د خیر عافیت په قدر ضرورت باران په موږ وروره یا رب کریم که مسلمانانو سہاجتونه دی دعا بارک ویلی الله سدینی دنیوی حاجتونه دا ټول له پوره کې او د چا څه پریشانای دي ټول امت لپاره اخلاص سره سوال وکي الله د هر چا دینی دنیوي پریشانای ختم کړي درس کې حلال دروازې ټول مسلمانانو لکلاو کې